دینا مخکې رکو په اول کې یوم یجمع الله الرسل الله وفرمایل چې هغه وخت هغه ورځ چې الله به پکې ټول پیغمبران راجمع کوي چې هغه د قیامت ورځ ده د تمامو پیغمبرانو نه د هغوی د امتیانو په مخ کې د تمام مخلوق په مخ کې به سوال کیږي بیا په دغه پیغمبرانو کې خاص د حضرت عیسی علیه السلام ذکر الله پاک وکړو چې بېشمېره خلکو عیسی علیه السلام ته د الله درجه ورکړې وه د هغوی نه خاص کر د دې عقیدې باره کې تپوس کېږي چې د خلکو به درې خدایان منل یو الله یو عیسی او بل مریم نو د دې عقیدې په باره کې به هم تپوس کېږي خو اول عیسی علیه السلام او د هغه په مور بیبي باندې عظیم شان احسانات او انعامات وریادېږي چې په عیسی علیه السلام باندې انعامات شي او د هغه په مور بیبي او د هغې نه پس بیا تپوس کېږي أأنت قلت للناس اتخذوني تا دې خلکو ته ویلو چې ما په خدای باندې ونیسئ او زما مور په خدای باندې ونیسئ دې خلکو ته تا ویلو نو عیسی علیه السلام به جواب کوي چې نه یا الله ما نه دي ویلې دا ګنده خبرې ما نه دي کړې چې زه خدای یم زما مور خدای پروردگار ته د دې خبرو نه پاچې ستا شریک نشته نو ته الله یې او زه د پیغمبر پیدا کړی ما نو زما د پیغمبرۍ د شان سره دا مناسب نه وي چې زه ووایم چې زه خدای یم دا ناحق خبره ما نه ده کړې او د نورو دلایلو نه علاوه اخري خبره دا ده چې الله ستا علم محیط دی ستا د علم نه هېڅ شی بار کېږي نه که چېرې ما ویلې وې نو تا ته به معلومه وې چې ما دې خلکو ته ویلي چې زم خدای مو زما مور خدای که ما ویلې وې نو تا ته به معلومه وې خو تا ته پته ده چې ما نه دي ویلې نه مې پټه دا خبره کړې ده نه مې ښکاره کړې ده او زما په زړه کې دا ګنده خیال اړو تېر شوی نه دی نو ما زما د زړه د خبرو نه څه خبرې ما دا خبرې نه دي کړې وإذ قال الله هغه وخیات کته الله پاک به فرمایي یا عیسی ابن مریم اے عیسی علیہ السلام د بی بی مریم زویا اتخذونی ما اونیسه و امی او زما مور اونیسه الہین په دوو خدایانو باندې من دون الله بغیر د الله نه دا تا ویلو عیسی علیه السلام چې دا خبره اوري نو به یې رپېږي ورپېده دا عرض کوي خدای ما نه دي ویلي ان كنت قلته پروردگار کما ویلی وی فقد علمت نتبت خبردار وی تا تب علم ما ندی ویلی تعلم ما فی نفسی تا تا معلوم لما اغس فی نفسی چه زما پا علم کری زما په زړه کې دی او زما په علم کې دی نو هغه خو تا ته معلوم دی ولا اعلم ما فی نفسک ما ته علم نشته چې ستا په علم کې څه دي ستا په علم کې چې څه دي چې تا راته خبر نی راکړې نو زه پرې نه یم پوه زه عالم الغیب نه یم نو د وحی په ذریعه ستا د معلوماتو نه ما ته برخه میلاو ده او زما علم کې چې سید نه خو تا تاسو معلوم دي نو ما نه دی ویلي انك انت علام الغيوب بشکت خبردار په پټو خبرو باندې هم ما قلت لهم الا ما امرتني به ما ندی ویل دوی ته ما قلت لهم ما ندی ویل دی خلکو ته الا ما مگر هغه خبرې مې ورته کړې دي امرتني به چې تا راته د هغې امر کړی دی حکم دې کړی دی ان اعبد الله ربي چې عبادت کوي ما دې خلکو ته ویلي دي چې عبادت کوي د الله ربي و ربکم چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی نو د هغه عبادت کوي اول د دنیا نه سره د روح او د بدن د اسمان ته وخېږولم او بیا واپس دنیا ته د راتلو نه وروسته د وفات کړلم كنت انت الرقيب عليهم چې کله زه د دوی نه پورته کړلم نو بیا ته په دې باندې خبردار وې وانت على كل شيء شهيد ته په هر څیز باندې خبردارې ما دې خلکو ته ستا د وحدانیت حکمونه رسولي دي پیغام مې ورکړی دی ستا د توحید او د عبادت طرف ته مې خلک رابلل تر څو چې زه په دوی کې موجود وم د دوی له حالاتو نګراني مې کوله خبرګیري مې کوله نو ما په دوی کې غلطه عقیده رواج ته نه پرېښې خو زما د قیام زمانه چې په دوی کې ستا د علم مطابق وه هغه چې خبرې ما او چې کله تاسو د دوی نه پورته کړلم نو بیا د دوی د حالاتو نه زه نه خبر شوی ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله کچره تدوی له عذاب ورکه فانهم عبادک نو دا خو ستا بندیان دي که ته ورله عذاب ورکې نو ستا بندیان دي او ته په خپلو بندیانو باندې ظلم او سختې نه کې نو که سزا ورکې نو دا به عین عدل او حکمت باندې بنا وي او کته معاف کې وان تغفر لهم او یا الله کته رته دوی ته بخنه کې فانك انت العزيز الحكيم یا الله ته بشکا زبردست او حکمت والای نو کما کې نو دا معافي د دې وجه نه نه ده چې کني ته دوی له عذاب نشي ورکولې عاجزي نو دا د عاجزۍ د وجې نه نه ځکه چې ته زبردست ذات عزیز یې ته غالب یې نو مجرم ستا د قبضې نه وتلی نه شي مجرم بچ کېدی نه شي نو که بچ کېږي او معاف کېږي نو ته حکیم ذات یې ستا د حکمت نه خالي نه د معاف کول هم او ستا حکمت دی که چېرې ته مجرم معاف کړې نو معاف کولی شي خو هسې خوشي کول ستا د حکمت خلاف دی نو ته ورله سزا ورکړې وان تغفر لهم یا الله که چېرې ته دوی ته معافي کړې فإنك أنت العزيز الحكيم نبيشك تزبردست ذاتي حكمة علي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله ألا بأفرمي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دار رزق يا مسجد ينفع فيدا بوركي الصادقين رشتي لخلقك صدقهم داغی رشتي وینا و عمل د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې په دنیا کې چا صداقت سره وخت تېر کړی دی نو هغه صادقینو ته د هغوی د دنیا هغه صدق دلته فایده په قیامت کې ورکوي صدق څه ته وایي نو صدق عام طور باندې د واقعې مطابق قول ته صدق وای او د واقعې سره مخالف قول ته کذب وای نو صدق او کذب د قرآن او سنت نه معلومیږي چې دا عام دی یعنی قول او عمل دواړو ته صادق او کاذب ویلی شي چا چې ځان خشته کړ په داسې څه باندې چې هغه ده ته ورکړی شوی نه وي یعنې داسې صفت یا عمل د هغې دعوی وکړه چې په ده کې دغه صفت نه و کان کلارې سي توبه یې زورې لکه چې دید اغوستونکي د دوو جامو د دروغو دی یعنې دې دروغجن دی ویک عمل او د دروغو نسبت ورته وشو بل حدیث مبارک کې راځي ښکارا او په تنهایۍ کې چې ښه طریقې سره مونځ څوک وکړي هغه ته رښتینې بنده ویلی شوی دی ان العبد اذا صلى في العلانیه یو بنده چې مونځ کې ښکارا په ښه طریقه مونځ کې فاحسن وصلى في السر فاحسن نو خشته مونځ یې وکړ وصلى في السر فاحسن او مونځ یې وکړ په پټه هغه خشته وکړ په ښکاره یې مونځ وکړه خشته یې وکړه په پټه یې مونځ وکړه خشته یې وکړه قال الله تعالی هذا عبدي حقا الله پاک د دې بنده په باره کې فرمایي دا زما په رښتیا بنده دی رښتینی بنده دی نو عمل یې وکړه مونځ یې وکړه نو دې مونځ ته د صدق نسبت کېږي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا ورځ د قیامت چې دنو ينفع پیدا ورکوي الصادقین رښتیني خلکو ته صدقهم دا وی رښتیا لکه وینا ده او که عمل دی خو چې رښتینی عمل او رښتینې خبرې کړي هغه به ورته نن ورځې فایده ورسوي خالدین فیها ابدا همیشه همیشه به دوی د جنت په دې باغونو کې وي رضی الله عنهم ورضو عنه الله د دین رضی رضا دی ورضو عنه دوی د الله نه رضا دي ذلک الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابي ده ډېر لوی مراد موندل دي ډېره لویه کامیابي دا ده چې بنده د الله نه رضا وي او الله د بندیانو نه رضا وي په جنت کې جنتیانو ته قسم قسم نعمتونه به ورکړي شي په آخر کې ورته الله وي زه ستاسو نه رضا یم تاسو نه به چېرې هم خفه نه شم لله ملک السماوات والارض